سورة الکافرون مکی دی په دې کې شپږ آیاتونه دي سورة الکافرون مکی دی دا د سورة الماعون نه پس نازل شوی دی سورة الفیل نه مخکې نازل شوی دی حال دې جمعي کې 109 دی په حالت نزول کې اتلسم نمبر سورة القرآن دی رب دې ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې بیان د مقام د کوترو په دې کې بیان د مقاطعي د کفارو دی دغه دا دا په دواړو کې خطاب مع النبی دی او موضوع یې د بیان د مقاطعه مع الكفار ان دا سورۃ الکافرون بل دا شان نزول د ابن ابن اسحاق د ابن عباس رضی الله عنه روایت نقل کړی دی چې ولید بن مغیره او عاص بن وائل اسود بن عبد المطلب امیہ بن خلف نبی علیہ السلام دراغله وراده خپل میان کې توله کړو وی خټیګرا سوله او پسې یې سوله او پسې چې یو ورځ به ته زمونږ د بوتانو عبادت کې یو ورځ زمونږ ستاسو د خدای عبادت کوو بس یو دا امر تاسو مال عبادت تقسیموي ان دوی ورته دا وي ان الله تعالی دا آیاتونه نازل کړو چې دې لیونو ته وګوره وای ورته زما حبیبا وای ورته په جواب کې تور ته وای